شروع زما د خدای په نوم ده نو شروع دې د خدای په نوم وکړه ټیک ده که ابتدایي وي که او که ابتدي ووي او زه چې اقرا ووایم نو قرات خو مستمر دی د اول نه تر اخره پورې نو زما لوستل د خدای د نوم سره تر اول نه تر اخره پورې زما لوستل د خدای په نوم دی نو قرات چې کومې پورې مستمري د خدای نوم ورسره دی اعانت او برکت داغي د خدای نوم صرف د ابتدا لپاره راغی او زما د خدای د نوم ذکر د کتاب د اول نه تر اخره پورې راغی نو کوم یو اعلی فایده مونږ چې د خدای د نوم استعانت او تبرک تر د اخر د قرات پورې چې هغه عمل زما دی خور پسې باب با په لغت کې څه ته وایي په اصطلاح کې څه ته وایي باب د الف په اصل کې وو باوابوت دا صيغه د مصدر ده. د بوابون واو یا یا کې متحرک باشد ما قبلش مفتوح باشد مورا او یا را با الف می بدل می کنن ناز بوابون بابون گشت دلیل یې څه دی دلیل یې تصغیر دی بوابون باب، لویه دروازه، بواب، وړه دروازه. هر شی په تصغیر کی اصل ته ځی. دار شی چی اصل معلومه نو اسم مصغر یې معلوم که. نو تصغیر یې بوابون دی. نو معلومه دا شوه چی اصل بوابون دی. لکه دا آل کی مونږ وایو په مقدمو کی چی آل اصل کی اهلون دی بدلیل تصغیره اهیلون. باب څه ته وایي دروازې ته مدخل ته لارې دروازه د لا د کور ورتلو ځای ته په اصطلاح کې د علماو کې عنوان دے دا مسائل مختلفت السنف متحدة النوع هو عنوان او باب عنوان د متحده النوع مسائل وي که دې د لاندې ډېر مسائل ذکر وي او که یوه مسله ذکر وي هلته بابن وي لکه ترمذي کې په یو یو حدیث باب دی او دلته د یو حدیث د لاندې شپږ بابونه ذکر دي دلته خو د شپږ واړو تعلق د وحی سره دی نوع یوه ده جزئیات یې مختلف دي نو علماء وی دی کې استعاره مصرحه ده یعنی دا باب چې عنوان د مسائلو دی مشابه دی د باب د کور سره کور مشتمل دی په مختلفو خشته او خزو په مختلفو کالو په مختلفو صندوقونو په خزائنو دروازې ته چې ورننوځي نو اطلاع به د راشي په مختلفو کل شیعه نو باب ذریعه د اطلاع دی پاسیه او مختلفه او خسته او خزائنو نو دارنګ دا باب مدخل دی د پاره د اطلاع د مختلفو مسائلو نو استعاره مصرحه دې ته وایي چې ذکر د مشبه به وي ترک د مشبه وي نو دا باب دروازه دروازه لار د اطلاع په ما فی البیت نو دا باب هم لار د اطلاع شه د ما فی الباب د پاره باب کې لاندې ښکلي مسائل دي، دا باب د هغې دروازه ده. که د دې مسائلو نه ځان خبرېدل غواړې نو په دې باب ورننوځه، لکه کور کې چې ښایسته ښځې غواړې او ښایسته مال و دولت او قیمتي څیزونه نو په دروازه ورننوځه. وادخلوا البیوت من ابوابها واطلبوا الارزاق من اسبابها. نو ذکر د مشبه به دی باب د بیت او ترک د مشبه د عنوان د باب د فقه مسائل او جنګونو ته ور وړاندې کېږي او له لبد لمسې اغوستې ده، اظفاره لم تقلم، نوکونه یې نه دي پرې کړې شوي. نو څلور قسمه استعارې دي که استعاره مصرحه، مکنیه، تخیلیه او ترشیحیه. دا انواع دې د مجاز مستعار او یو مجاز دې مرسل ا څلیریشت قسمه علاقو د وجه نه مجاز مرسل که په مابین د معنا موضوع له کې او معنا مستعمله کې علاقه د تشبیه وي نو دې ته مجاز مستعار وايي او که ماسوا د تشبیه وي سري ریش علاقه نو دې ته مجاز مرسل وايي. مجاز وي استعمال د لفظ په غیر معنی موضوع له کې. نو که دا موضوع له چې کوم غیر ورته وي او د موضوع له په منځ کې علاقه د تشبیه وي نو مجاز مستعار او که علاقه غیر د تشبیه نه وي څه لیرې شي علاقې وي نو مجاز مرسل نو دلته مجاز مستعار دی استعاره مصرحه ده کیفه اسم استفهامي دی مبني على الفتح که باب درې قسمه ویل کیږي باب کیف نو که باب مضاف کې کیف تا نو دا په محل د جار کې راځي دا ټوله جمله او که بابن کې که مضاف کې باب او که مرفوع کې نو باب یعنی هذا باب یا باب کې کیف په بخاری کې په دې عناوینو کې ډیر شته راغله شل کرته په جلد اول کې او لس کرته په جلد ثانی کې کیف هر ځای کې استعمالیږي چې اشاره اختلاف د اقوال او د علماو ته یا اختلاف د احوال ته اختلاف د معانیو ده نو په بد الوای کې اختلاف دی چې څنګه شروع شوی دی او کوم ځای کې او کوم ځای نه شروع شوی دی قرآن شریف د کومې ځای نو کیف باندې باب مصدر که کیف کان بد الحیث کیف کان بد العذاب د اذان په ابتدا کې هم خلاف دی، د حیض په ابتدا کې هم خلاف دی چې حیض د بني اسرائیل نه شروع دی او که د حوا بي بي نه شروع دی. نو بد الوحي کې اختلاف دی چې کوم ځای ابتدا د وحي شوې وه، غار ثور کې شوې ده که بل ځای، اقرا نه شروع شوې ده که یا ایها المدثرو نه شروع شوې ده. فعل ناقصه ده بد بد ا بدو ابتدا درې وړ الفاظ راغلي مشهور لفظ بد ا ده بد شورو بد ايم داو مستعمل بغیر د بانم دی او مستعمل بالبام دی بدأه او بدأ به کیف کان بدء الوحی بدء اولا سو کوئی کیف کان بدو الوحی ظهور الوحی او باب کیف کان ابتداء الوحی ابتداء په بعضو نسخو کې ده بعضو کې بدو ده هغه ابتداء دلالت کوي په بده چې لفظ ده بده وحی والاعلام بشرع الله الى نبي من الانبياء د خدای د طرفه څه اعلام راشي یو نبی ته نهایي ته وحي اصطلاحي وي هغه مې اعلام فی خفاوي په پټه بل ته وحی جادی بل ته وحی عرفانی بل ته وحی شرعی وحی فطری اعلام او تربیت د خدای د او هدایت د خدای مخلوقات ته د جن په طریقو کې وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف فيه ألوانه فيه شفاء للناس وأوحى ربك إلى النحل د شاتو پچو ته چا چل ښودلی دی؟ خدای وایي دا ورته ما وحې کړې ده. وحې مانا فطري وحې ده، یعنې د دوی ژوند مې داسې پیدا کړی دی چې د دوی په طبیعت کې مې دا څیزونه پیدا کړي دي. داسې مسدس شکل جوړ کړي، درې چته چته یې کوم ولید او هغې کې هر یو کې هغه شپږ ګوټی مسدس او په داسې ترتیب چې انجنیران حیران وي چې دا چل ورته چا خبره ده او بیا یو یو ګوټي بوټي باندې کینی او بادشي پکې ده مشري وي یاسو پنځه پنځه کیلومتر د شاتو مچې ګرځي او بیا راځي خپل دغه په کومه لار چې تلې هغه لار ته نه خطا کېږي، لاړه شي په حقه لار ورته. دا چل ورته چا ښودلی او د بچو د پالنه او د مارغانو ته څوک یو شان جاله جوړوي، کارغه یو شان جوړوي، خارو بل شان ترې جوړوي. ما افریقا کې ولیدل دا وړې مرغۍ سي چې دلته یې خلک د ډول دپاره ساتي، دا وړې وړې مرغۍ. دالته ټولې دا دي دا چنچڼې نشته نو چې ونه یې کنه بل قسم ونې دي هلته نو د ونې څانګې چې څومره ځوړند دي داسې د ځوړند ځای کې جاله جوړوي ځوړند ده ونه پورې ټولې جالې ځوړندې وړې وړې جوړوي یې نارینه زنانه ورته ناسته نارینه به ډکي راونډي ګوري به به جوړي که د ښځې خوښه شوه نو به ټیک ده که د ښځې طبیعت بوټو که نه نو به ځي بله به جوړي دا وړې وړې دا ګلدارې چې وړې مرغۍ وي که نه دا د افریقې دي هلته ټول ځنګلونه دې نه ډک دي جنوبي افریقا کې اول ته اونیم دا دلته چې قیمتي اونې خرڅیږي یو یو په پنځه سوه د ډول ده دا هلته عامې کیږي زما د والد صاحب دوست ډېر سخي سړی و نه په لاره کوڅه کې څوک تېرېده په زور به یې چیو ډوډۍ له راوسته خو چې را به یې وسته دروازې سره به یې ودرول بیا لکه یو مشوره کوو زه به ټبر ته وایم د ډوډیو چه که په روڼ تندي او په خوشحالۍ پخولې نو تا به راولم بیټک کې به کینې ډوډۍ چه به درله راوباسم او که ښځه مې خپه وه طبیعت یې پټ کړ تندي باندې غوټې جوړې شوې نو بيت ته ځه ځکه تا سره مې د لږ ساعت تعلق دی او ښځې سره مې د ډېر تعلق ستا د لږ وخت لپاره ځان باندې کور نه چم روانولی نو هلته دقه شان معامله ده ښځه ورته ناسته او نارینه به چې هغه مرغۍ چې د هغه جوړو کې که د هغې په طبیعت برابر شي خو ډېره ښه ده که په طبیعت یې برابر نه شي وي ځه چې بل ځای ته بل ځای کې به سړی اړمي دلته خو چنچڼک ښځه او نارینه دواړه په یو ځای شریکه جوړوي هلته صرف نارینه جوړوي زمرو کې ما لیدلي دي ځنګلو کې زمری په خپله ښکار نه کوي دی ناست دی ښځه به ښکار کوي زمری علی ورپاسی چې هغه نشي کولی غټ شي وي نو دی ورپاسی کنې ښکار به ښځه کوي نو ښځه چې ښکار وکړي غوا ووایي سهراني غواګانې ناغه به راوړي خاوند ته کېږدي، دا ترې لرې ناست دی دقه شان ناغه به وخوري وخوري چې څه یې وخوړل نو ښه په ښه چې څه ونه خوري بس هغه جدا کېني بیا ښځه راشي او بچي راشي بیا هغه خوري زمري کې دا کار چې د بل چا جوټه نه خوري نه د بل چا د خولې ښکار خوري بغیر د ښځې نه زماره داسې بلا شي نو په خودو خدمت نو دې ته څه وایي محی فطري دا ورته چا ښودلی دی دا نحل ته چا وحی کړی دا دا خدای کړی دا ماشوم چې مور تی ته واچي او دا تیرا کاږي داسې په خولې دا چل ورته چا ښودل دا خدای ښودل د سپی او د پیشو چې بچي وشي او په خولې سټي او پاکي او دا چل ورته چا ښودل روس راغلی دی زناو اکه د پاکستان یو لیډر ورته کوم دا وحی فطری د تعلیم د هدایت فطری دی چې خدای د دې طبیعتونو کې پیدا کړ دویم دا وحی ایجادي په دماغ کې د مسموعاتو ایجاد د دې دا چل ورته چا ښودلی دی؟ دا خدای. خدای وایي کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا ټولو ته مې چل ښودلی دوی ته م او دوی ته م او د خدای دا هدایت وما کان عطاء ربک دې نه مراد هدایت معنوي دی هغه وحي جادي وما کان عطاء ربک محظورا د خدای هغه تربیت ایجادي هغه د چا نه منع نه دی هغه مسلمان ته هم ما کړی دی کافر ته مې هم کړی دی دې علم کې مې فرق نه دی کړی ایجادات چې ته اوس نه کوې نو دا خو ستا کار ته دی خو اسلام سره تعلق نشته لاری جوړی موټری جوړی جزونه جوړی ټینکونه جوړی دا ټول نقشه او تربیت اول خدای په آدم علیه السلام په ذهن کیښود د هغه په اولاد کې را روان دی وعلم آدم الاسماء كلها اسماء مسمایا ټول جلالين کې صرف کټوې او سمڅې يادوي نه د انسان په دماغ کې چې څومره نقشې د ابادو د بنګلو د ايجاداتو راځي دا ټول خدای د آدم عليه السلام په دماغ کې خو ظهور یې داسې د مرتبو د زمانو سره راځي د انسان دماغ لا پوره نه دی استعمال شوی، د نصف نه کم استعمال شوی، په شپاړس انو کې شپږ انې. که د انسان پوره دماغ استعمال شو حیران به شي. پخوا به وي چې دا دماغ کې څنګه یادداشت وي، اوس کمپیوټر راغی هر څیز پکې محفوظ وي. دا وحی بالواسطه یو یحی وحی بلا واسطه دوه قسمه ده وحی یقظانی او وحی منامی په بیدارۍ کې وحی لکه حضور مبارک چې معراج کې لاړ خدای پاک ورسره براه راست خبرې کولې بلا واسطه او مونځونه یې پرې فرض کړل او وحی منامی لکه ابراهیم علیه السلام یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری بیان د الفاظ مفرده او د معانیو شروع کړی دی دې پسې بیان د مقصد د ترجمې دی باب یې څه دپاره دریم سلسله د اعتراضات او د جوابات سلورم مناسبت د باب او د احادیث مبارک او تطبیق نو په سلسله د بیان د مفرداتو کې تقدیر د بسم الله مې ورته ویلو بیا مې ورته باب ویلو بیا مې ورته کیف ووی بیا بد او شو بیا وحی ته راورسېدو وحی په لغت کې اشاره ته وایي على إعلامه بالشر إلى نبي من الأنبياء بين التوحي مطلقا سلور قسمه وحي فطري چې هغې نه تعبیر په سبح اسم ربک الاعلی کې په هدا آیت سره شوی سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا دا هدایت دا وحی فطری ده چې د هر حیوان په زړه کې او په دماغ کې خدای چوله که چه الوګان وکرل کیږی به ئې کې د اسلام او د کفر فرق نشته که چا ټیپر وکرل کیږی به دا نشی ویلی چه ما خو زه مسلمان یم زما دی بی محنت او شی او دا کافر دی د ده ولی کیږی نه خدای دروازه دا ټولو ته پرانسته ده. بیا وحی شرعی مې درته دوه قسمه ویلی و بنیادی وحی بالواسطه او وحی بلا واسطه وحی بالواسطه معنی دا چې ملائکه پکې واسطه وي نو د هغې مې درته درې نومونه ویلو وحی سلسلي لکه د دویم حدیث کې راځي احیانا یاتیني مثل سلسله الجرس د ګنګرو د اواز په شان دا د ملایکو د وزرو اواز وو، د یو قول مطابق. دویم وحی تمثلی و احیانا یتمثل لی الملک رجلا فاعی منه ما یقول، ملایکه د انسان په شکل کې څرګند شي نو دې ته تمثلی وایي. لن تموت حتی تستکمل رزقها یو نفس هم نه مري چې څو پورې رزق مقدر پوره کړی نه په دنیا کې او کله وی ان روح القدس نفس فی روعی او مسلم کې بدل راشي روح القدس زما په روح کې دعوا چوله د قلب مینځ سر القلب نو دا درې وحي وحي سلسلي وحي تمثلي وحي روعي دا اقسام د واسطې د وحي شو چې بالواسطه کیږي بل قسم دی بلا واسطه دا غي دو نمونه یا الله یو وحی یقظانی ده بل وحی منامی ده یقظانی چی په ویخه باندې خدای پاک برای راست پیغمبر سره خبرې کوي لکه موسی علیه السلام سره په کوه تو دې کې واسطه د ملایکی نه و وکلم الله موسی تکلیما وحی کله په معنا مستری راځي کله په معنا د مفعول به نو کله غایات ته وای کله دغه ایحا ته وای الى رسول بل لفظ دی رسول رسول سی قد مستر ده په معنا د مرسل مفعول به او په سورت طه کې ان رسول ربک ان ان مرسلان الیک نو په سورت طه کې په معنا د صفت مستعمل له مفعول او په سورت شعراء کې په معنا د مستر مستعمل له رسول به معنا رسالت رسول او نبی نبی عربه کې سو کوئی اسم جامد دی سو کوئی مشتقی دی چې اسم جامد شي نو نبی عربه کې لارې ته وي طریق نو پيغمبر وسيله او طريقه ده رسيدو خدای ته وي نو ځکه ورته نبي وايي دا اسم غير مشتق ده اسم جامد او چې څوک یې مشتقي ګڼي نو څوک یې د محموز اللام نه ګرځوي نبع ینبع نبی اصل کې نبی اون دی نبع يسألونك عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم وتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك نبي خبير ويا محموز اللام لنبا ينبو نبوا نبوا أو نبوة ويرفعته نو نبی نبیون په اصل کې نبی ون دی نو چې واو واقع شي په طرف د کلمې کې او مخکې ته یې ساکنه وي نو واو یې کېږي او یې په یې کې مدغمه کېږي لکه میتون حیینون لینون نو نبیون هم دغه شانتې یا سیدون او رسول په معنا د مرسل سره رسول او نبی کې څه فرق دی دا میر اساغو چې که چاویلی په خوا به ویل کېد نو عام علما په منځ کې عموم خصوص مطلق وایي یعنی هر رسول نبی وي او هر نبی رسول نه وي رسول هغه پیغمبر ته وایي چې هغه ته خدای نوی کتاب ورکړي نوی شریعت او نبی عام دی که کتاب ورکړي شوي او که په زوړ کتاب عمل کوي نو هر رسول نبی شو او هر نبی رسول نه دی بیا سوال دی چې کتابونه خو یو سل څلور دي او رسولان په حدیثو کې درې سوه دیارلس ذکر دی نو هر رسول سره خو کتاب نه راځي نو علما د دې وجه نه تعریف عام کوي چې رسول هغه پیغمبر ته چې خدای یا کتاب جدیده ورکړي یا مامور وي بالجهاد یا یو خاصه معجزه لري یا یو خاص وصف او شان لري په مابین د انبیو کرامو نو کتاب ضروري نشو او سليمان عليه السلام رسول ځکه چې خاصه معجزه خدای ورکړې او داود عليه السلام علمنا منطق الطير واوتينا من من كل شيء ان هذا لهو الفضل العظيم ځکه یوسف علیه السلام داسې حسن خدای ورکړو چاره نه ورکړو او اسماعیل علیہ السلام مذکر فی کتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسول النبی اسماعیل علیہ السلام سره مستقل کتاب نو د پلار په صحیفو عمل کو خو یو خاص شان لري په انبیاو کرامو کې ذبیح دی نو هر رسول نبی دی او هر نبی رسول نشو دا عام علماء او میراث هغه چې کوم حضرت تانوی سے وینا په مابین د دې کې عموم خصوص من وجه دی عموم خصوص من وجه کې درې مادي وي یو ماده د اجتماع دو ماده د افتراق سید الکائنات رسولم دی نبیم دی او بعض انبیاء دی فقط رسولان نه دی لکه د دریو سو بیا الله سنا علاوه او بعض صرف رسول دی نو دا علماء خوښوي نه یا سوال عام لیک نه پوره به وې ستړی کېږي به نه صلی الله علیه وسلم ځکه د حضور نوم سره په هغه درود ویل دې کې اختلاف دی چې هر ځل فرض دی که یو ځل فرض دی نو هر ځل وینا خو به اتفاق باندې غوره شوه نو صلی الله علیه وسلم د طالبانو سوال هم دی د علمي صیغې که درته یاد وي من قال قال الله فقد کفر که دا دویم د قیلولې نه شي که چا دا ووي چې خدای قیلوله کړې ده نو دی کافر شو ځکه لا تاخذو سنتم ولا نوم انبیاو کرامو له خدای څومره حوصله، څومره حلم، څومره صبر، څومره بردباري ورکړي د دعوت په لار کې. خلق به وو د دی به ورپسې تلل. هغوی به دومره وو چې بې خوده به شو. د څلوېښتو کالو عمر کې پیغمبر شو. به پنځوس کم زر کاله نصیحت کړی وی قوم ته نهه نیم سوه فلبث فیهم الف سنة الا خمسین عاما به خدای قوم هلاک که نو دی د هغې نه پس هم پنځوس کاله جم دی نو څلوېښت کاله کې پیغمبر شوی دی نو چې قوم ته نصیحت کړی دی او بیا د کښتۍ خبره شوه کښتۍ کې سور شو شپږ میاشتې سور و په اوبو کې نو په جودي غر باندې وسته وتله جودي جودي عراق کې مغرب جانب ته علاقه ده ترکو سره نږدې د هغه علاقې نوم دی نینوا اوس ورته الجزیره وای او دا ښار نوم دی موصل ته لاړی موصل ښار دی هلته غر دی جودي واستوت علی الجودي لبنان په ملک کې لبنان کې یو علاقه ده هغې ته صف الجبل وایي غرونو مینځ علاقه ده آباده میره ده پټي دي او باغونه دي او کلي دي هلته قبر دی زیارت دی او غلاح په پروت دی په هغې اسماء حسنا لیکلي دي لبنان ته زه تللی خو خاص ته زه زیارت ته نه یم ورغلی خو تصویر یې راسره شته د قبر یو کتاب کې راغلی و، ګنې زه تصویرونه خو نه اخلم، یو کتاب کې عربي رساله ده المجله د هغې رسالې نوم دی العربي د کویت نه چاپ کېږي نو هغې کې تصویرو په نو نوح علیه السلام دغه و نو ژړل مې نوح علیه السلام ته آدم ثاني وایي ځکه دویم ځل د عالم د ده د پوچ نه دی چې ورسره ملګري مسلمانان اتیا د هغوی اولاد نه دی پاتې شوی. خدای وايي، وترکنا ذریته هم الباقین، د ده اولاد ما هم دقه باقین پرېښودل، هم وترکنا ذریته هم الباقین، سورة شعراء کې. نو نسل انساني د حضرت آدم علیه السلام نه پس دعوه دا باب څه ده؟ لفظي ترجمه دا شوه، باب دی په بیان د دې کې چې څنګه شروع د وحی سید الکائنات ته او آیات انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح من نبیین من بعد دې باب کې څه ثابتول غواړي دعوه دا باب څه ده مقصد یې څه دی هدف یې څه دی غایه یې څه ده په اسان تعبیر کې مطلب څه دی دې باندې خو موږ پوه شو چې څنګه وایي شروع د وحي حضور مبارک نو دې باره کې درې رې واورېنو اول اره د عام شارحینو ده چې مقصد بیان د ابتدا د وحی ده شروع د وحی سید الکائنات ته څنګه شوه نو دا شروع که په اعتبار د تلاوت سره چې کوم آیتونه مخکې نازلو که په اعتبار د مکان سره چې کوم ځای کې شروع د وحی شوه که په اعتبار د زمان سره یې چې کومه زمانه کښې وه، که په اعتبار د اوصافو د مصطفی سره یې چې د حضور مبارک دغه وخت کښې اوصاف څو، که په اعتبار د واسطې د قوم سره وه چې قوم ورسره څه واسطه وکړه او د حضور مبارک په ابتدا د وحې کښې څه عوارض به پرې عارضېدل. نو چې دا ابتدا عامه کې که په اعتبار د قرائت سره که په اعتبار د مکان سره که په اعتبار د زمان سره که په اعتبار د اوصاف د مصطفی سره که په اعتبار د تعلق د واسطه او رد عمل د قوم سره نو چې دا ابتدا عامه کې نو د ټولو احادیث سره مناسبت راځي شپږ واړو سره نو دی باب کې بیان د ابتدا د وحی باندې یا بیان هر اعتبار سره چې عام شارحین و یو منګم په دغه شان پیږي دوی معنی د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی ده او مقصود په دې باب کې بیان د عظمت د وحی او د حفاظت او د عصمت د وحی چې وحی الهی چې دا شی معظم دی او دا معصوم او محترمه ده او د هر قسم تغیر و تبدیل نه پاکه ده دا ثابته نو مقصود په باب کې بیان د عظمت د حفاظت د عصمت او د تقدس د شان د دې بیان وغواړ دا مبارک شیر مبارک امر دی چې دې د پاره خدای جبريل لا لېږلی دی افضل له ملائکو او په دومره معصومه طریقه راغلی چې هغه سره ملائکو تشریح کوله مرګتیا کوله وزر به خورو فنو يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم يعلم عن قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصا كل شيء عددا او لوی ذات ته دغه شوی ده د خدای د طرفه ده نو مرسل لوی خدای دی مرسل الی لوی پیغمبر دی مرسل به واسطه لوی معظمه ملائکه ده او حفاظت او عظمت یې په دې طریقه سره شوی نو هغوی مقصود په دې باب کې کیفا څنګه لوی شان دی د ابتدا د وحي نو ابتدا نه مراد خصوص د ابتدا نه شو مراد ترې نه ابتدا شروع نه تر اخره پورې ټوله وحي شوه څرنګه یوه معامله ده د امر عظیم چې هغه وحي الهي ده نو مقصود پکې بیان د عظمت د عصمت د حفاظت د تقدس د شان د وحی الهی دی درې مړی د شان مړی شان دا تقریبا یو شان جوړېږي خو دا تعبیرات شان مړی شاه صاحب فیض البارک مقصود په دې باب کې دا دی چې دا وحدث د کتم د عدم نه څنګه وجود ته راغلې ده بیان د ظهور د وحی د عدم نه وجود ته څنګه راغلې ده او قرینه دا چې د بدو لفظ مراغله دی نو ظهور د وحی الهی د عدم نه وجود د څنګه راغله چې سل څنګه دا امر عظیم الشان د کتم د عدم نه سلسلې د وجود ته ظاهر شوی دی دا د هغه تعبیر دی عظیم د دواړو تعبیراتو مطلب یو دا مبارک امر څنګه موجود شو دا مبارک امر سنګه ابتدا کې راغی دا مبارک هم لوی شان لري ځکه ابتدا د هغه شي د بحث نه کېږي چې ذو شان وي اهم څیز د شروع نه خلک خبرې کوي چې دا لوی امر سنګه شروع شوی چې ذریعه د هدایت د عالم ګرځېدلې ده او سيد الکائنات په دغه شرافت مشرف شوی دی او پيغمبر شوی دی. د وحی نه پس پيغمبر شو که نو درې تعبيره مې درته وکړو عام شارحینو چې مراد تنه ابتدا ده وحی د پاره اعتبار سره چې تعبیر د شیخ الهند صاحب چې مراد تینا عظمت او عصمت ته وحی ده او تعبیر د شان ورشا صاحب چې د سلسله د عدم نه سلسله د وجود د څنګه ظاهره شوې ده دا وحی الهی اوس درېمه سلسله د اعتراضاتو د جواباتو د هغې وضاحت نور هم وشي ستاسو په دې حاشیو کې ړومبی سوال ذکر دی چې حضرت امام بخاري شروع د کتاب د بسم الله نه کوي الحمد یې ذکر کړې نه ده دا اولې لکه مشهور حدیث ته کل امر ذی بال لم یبدا فیه بحمد الله او بذکر الله او بسم الله فهو ابطاه دې حدیث ته ځینې محدثین ضعیف وایي ځینې ورته حسن وایي او چا یې تصحیح کړې ده لکه ابن صلاح وغیره قره ابن عبدالرحمن دی پکې الک داسې متکلمون فی دی سوال دی او جوابونه هم په حاشیه کې تقریبا اته نه لس لیکلي څوک وایي دغه حدیث د ده په نس صحیح نه و ځکه یې ذکر عمل یې پرې ونه کړ. څوک وایي د ده د شرط مطابق نه څوک وایي مقصود د حدیث نه د خدای یاد دی او د خدای تعریف او حمد دی هغه په بسم الله کې ادا کېږي بسم الله خو د ذکر کړی ده څلورم او غوره جواب دا دی زما ذهن کې چې الحمدلله لیکل ضروري نه دي د به ویلي لکه موږ د سبق وخت دی الحمدلله مخکې ووایو څوک وایي د اتباع دا مخکنو تصانیفو په احادیثو کې کړې ده لکه موطا امام مالک کې مصنف عبدالرزاق کې د ده نه مخکې چې کوم و مسند شافعي کې مسند ابي حنیفه کې مسند ابي داود طیالسي کې اټولو کې شروع د بسم الله نه د الحمد پکې نشته الحمد مسلم ذکر کړی ده او نسائی دی نورم نه ده ذکر کړی.